چې په دې کفارو چې دا درندگان او زناور دي مسلمانانو سره ظلم زیاتې کوي نو په دې باندې تاسو اله مکوي وجنه یې شړوي د خپل وطن نه لکه څنګه چې مسلمانان شړلي د مکه مکرمه نه او دا حکم ذکر کیږي په آیات مبارکه کې چې حرم مکی کې تاسو د قتال او د جهاد ابتدا مکوي او کداغه مبارک او مقدس ځای کې د ابتدا او کا شروع او کا نو الله رب العالمین وی بیا په سرقه مکوي به وجنی وقتلوهم یو معنا دا دا شرک د مشرکانو په حرم کې لوی ګناه دا د وجلو د دوی نه په حرم کې مشرکان خو دې له ګناه وي چې په حدود حرم کې مونږ کولې وجنه ورلو آیا تاسو چې په دې کې کوم د الله نه فرمانی کوي شرک کوي اخو دې وجلو نه لوی ګناه ده مکه مکرمه الله حرم ګرځولې دي او د الله نه علاوه نور خلکو دا حرم نه ګرځولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو ورله حرم ویل نو د الله په حکم باندې بیا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې آداب ذکر کړي وی فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة وی حلال او جائز ندی یو انسان لچه اپ الله او د اخرت فرض باندې ایمان لري دا چې په دې حدود حرم کې دی وی کیږي په دې کې دی قتال کی ولا يعضد بها شجرة او نه په دې کې اولې کټي هغه ولي چې په خپل راحت دی وی ځنګلي وی نبی علیہ السلام وی که څوک د دې نه دلیل نیتی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په فتح مکه کې ولي په مکه مکرمه کې قتال او جهاد کولو نو کدا وی څوک ځان له دلیل ګرځي نبی علیہ السلام وی غلوای چې الله خپل رسول او پیغمبر له اجازه کړه او تعالی اجازه نه کړه وانما اذن لي فيها ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی درز لکسات کمال الله رب العالمین اجازه را کړو چې ته په دې مکه مکرمه او حدود حرم کې jihad وکړه او بیا د دې هغه احترام او حرمت واپس کړی شوی دی لکه څنګه چې الله د دې احترام او عزت کې خو چې په دې کې به څوک قتال او جنگ نه کوي او دا الله پیغمبر فرمایل دا خبره د حاضرین خلق غایبین او ورسي نو قران کریم موي ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام فإن قاتلوكم پس کشرت جنگ کولو دای تاسو سره په دې حدود حرم کې فقتلوهم نو بیا قتلوي او وجدي دوی لرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله لږ وخت د پاره اجازه ورکړو او دا د جمهور اهل علم دلیل نه چې مکه مکرمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عنوتن او قهرن نو حدیث کې راغلی باغ او باش او راغلیا خلک چې ورلوي د مکه مکرمه اصل سیدونکو نو راغلیا خلک چې کم پاتې کېدل باندشیانو زمیدار نو د صحابه کرامو مقابله روان شول نو بیا څه کسان تقریبا 1200 پورې خالد رضی الله عنه وجلی دي دا دلیل په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه په زور او قهر سره فتح کړی دا صلح چا سره نه کړی چې مینت ورل کړی فین قاتلوکم فقتلوهم کچرته جنگ کولو د تاسو سره پدې کې نو تاسو فقتلوهم نو وجنې بي قتال ور سره وکړي فدی آیات مبارکه کې اوس ترغیب د توبې طرف لا دی کفار او مشرکان لوي ک توبه مو وي نو بس قتال او جنگ ختم نه بیا در سره جنگ نشتا فین انتهو کچر تمنشل وی د شرک نه منشل توبه ویستا فإن الله غفور رحيم نو یقینا الله بخون کې او مهربان دی یسوک توبه واسي او د شرک نه رجوع کوي نو الله توبه قبلای وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه فلی آیات مبارکه کې اوس د قتال او حکمت ذکر کیږي چې دا جهاد به د څه لپاره کیږي مقصد څه دی او تر کومه پورې به دا جهاد کیږي مال حکم کړی شوی د الله د طرفنا چې زبر د خلکو سره قتال او جهاد کوم ترکمه کولی چې د الله د وحدانیت اقرار وکړي لا اله الا الله وایي یا د فتنې نه مراد زور او غلبه د کافرانو نه چې د دې کمزور د مسلمانانو تم کړي چې دا ختم شي چې سزا او جرم له ګناه غنوم کېږي سزا له جرم غنوم کې خدل دی لویل چې تسمیه العقوبه باسم الذنب دای زیاته کړه او د زیاتی سزا چې ورکه هغه له زیاته وي امام علوسی رحمت الله علیه وی تفسیر روح المانی کې وی والمراد من العدوان العقوبه من ذنب په دې آیات مبارکه کې د عدوان نه مراد دا دي چې د ګناه غسلا لکه رسو آیات کې مرادي فمن عدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم چا چې زیاته او کو پتا سو باندې نو تاسو مر سره زیاته او کوي په شان دا چې زیاته کړه پتا سو باندې نو څه سزا او بدله ورکا او هغه بدلی له نوم د زیاتی ہے لکه رس سوره شورا کې هم راځي وجزاء سیئه سیئه مثلها دا سلور میاشتې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي یو میاشت د رجب دویمه د ذوالقعده او درېمه د ذوالحجې سلورمه د محرم رسو بدلی وضاحت او تفصیل راځي يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه تپوس کوي تا نه په بار د میاشتو د عزت کې چې په دې کې قتال او جنگ کول څنګه دي د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې د حرمت په دې څلور میاشتو کې د قتال او د جهاد ابتدا کول اوس هم دا حکم شته کنه دا حکم منسوخ نه نو جمهور اهل علم دا وایي چې دا حکم منسوخ شوی دی دا حکم په ابتدا کې وو چې په دې میاشتو کې به مسلمانان د کفارو سره د جنگ او د قتال ابتدا نه کوي اوس دا حکم منسوخ شوی او بعض اهل علم محققینو ذکر کړی چې نه حکم منسوخ نه دی محکم دی اوسم مسلمان لپکار دي چې ابتدا باندې کوي که کافر شروع کړو دی ور سره کولې شي رسو ان شاء الله دا مسله وضاحت راځي امام ابن قیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې دا ميلانم دې طرف لره چې سوره مائده د قران کریم په اخیرنو سوراتونو کې ده او پاره کې الله رب العالمین ویلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ګوره د عزت د میاشت او حرمت تاسو مزایا کوي امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دارنګ نور صدقونه نقلني چې پښپغم کال د هجرت باندې کله رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه د عمرې په نیت باندې مکه مکرمه له وته اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کتلو چې زه عمرې لتلې مو د بیت الله طواف کوم عمره کوم مرګرو صحابه کرامو له چې دا خو بیان کوم دا غيو عمرې له شوق روچت ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره څوار له سو صحابه چې د مدینه منورې نه وروت او مکه مکرمه له عمرې د فارت نو نو کله چې حدیبی مقام لو رسیدو په دغه ځای کې مشرکانو بند کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا اجازه نور کول چې عمره وکي ځکه وي زموږ استاد په منځ کې جنگونه تیر شي قتل او قتال شوه نه نو څنګه څو اوس مکه مکرمه لراځي او د رب عبادت وکړي دا د حرمت میاش و د ذوالقعده ځکه مخکې تاسو له ویل شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلور عمره کړی دي په ټول عمر کې څو عمره سلور عمره کړی او دا سلور واړه په میاشت د ذوالقعده کې د دې وجنه بعض اهل علم راي او قول دا دی چې په ذوالقعده کې عمره کول دا د رمضان د عمرې نم افضل او بهتر دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله رب العالمین د کوم عمل انتخاب کوي نو په ټولو کې افضل او بهتر وي دا راي د علامه ابن قیم رحمت الله علیه اگر چې جمهور علما دا وایي چې په رمضان کې عمره افضل او بهتر ده او دا راجح قول دی ځکه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په رمضان کې عمره کول دا د حج برابر دی او یو حدیث کې دا راغلی تعدل حجه معي ما سره چې څوک حج کې د دې عمره اجر او ثواب دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپږم کال د هجرت د ذوالقعدې په میاشت کې عمره لوته مشرکان وبن کو بیا ور سره صلح وشو چې آینده کال به تاسو عمره لراځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کال عمره القضاء کولا دغه عمره بیا د ذوالقعده په میاشت کې ادا کولا نو د مسلمانانو سره مکه مکرمه لدنته واقصه الله منهم الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره بدلوا غسل دي مشرکانو نه په دې آیات مبارکه کې اوس ذکر د انفاق په سبیل الله دی ځکه دا د لوازمات د جهاد نه دی جهاد او قتال په سبیل الله بغیر د مال لګول نه کیږي په دې کې به مال لګي وانفقوا فی سبیل الله مال لګوي خرج کوي په لار د الله کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او مغرزوي ځانونه خپل په خپل لاسونو باندې هلاکت لا ځان په خپل هلاکت لمو ورغرزوي د دې آیات مبارکه د شان نزول بارک راغلي امام ابو داود او امام ترمذی رحمهم الله په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړي الک دا سه مکوا دا سه مکوا او لا اله الا الله وی وګوروي په خپل لاسونو باندې ځان هلاکت لغورځي تنه تنها یوازې دشمن لخر لوردن نشو فدا لخر کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه موجودو هغه خلق له وی ګوره د ځان د آیات تفسیر او وضاحت مکوي انما نزلت هذه الايه فينا معشر الانصار دا آیات زمون د انصار مبارک نازل شوه دی وای کله چې الله رب العالمین د خپل پیغمبر امداد وکړو او اسلام له الله رب العالمین غلبا او بره ورکو مسلمانان ډیر شول ملکونه فتح شول نو موږ انصار په خپل منځ کې وې هلم نقيم في اموالنا ونصلحها راځي موږ به خپل مالونو باغونو له متوجي شو د دې لګ اسلام وکړو ځکه ډېر وخت په جهادونو کې تیر شو مسلمانان اسم ډېر شول هغه د الله د دین مرګرتیا کوي جهادونه کوي زموږ د مالونو ضایع شي دي کې به مشغول شو اخص سنگیره شوه او بوډا او جهاد فی سبیل الله پرې خو ځکه آیات د دې بارک نازلو کوئی فلم یزل ابو ایوب یجاهد فی سبیل الله حتا دفن بالقسطنطینیه همیشه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې جهاد فی سبیل الله کولو تر دې چې د روم پر غزا کې بیا وفات شوه او په قسطنطینیه کې دفن شو